سلور سلوختم دے په نزول کې په د سوره فاتل نه نازل شوه دی ربط او تعلق د دې صورت ماخی صورت سره په ګڼ وجوه باندې دی یو دا چې هر کله مخکې سورۃ الکهف کې یو مسله ذکر کړه هغه مسله نفي د شرک فی العلم وا نو اوس دې صورت کې سوره مریم کې دویمه مسله ذکر کړي چې آیت ویل کېږي چې دا الله رب العالمین علاوه بل سوک د رامدد شویلو حقدار نشتا دیو جنا ورپسې وروړو مخکې صورت کې یو مسله ذکر کړه نفی د شرف العلم دې صورت کې دویمه مسله ذکر کړي چای ته ویل کېږي نفي د شیر په دعا دیو جنا ورپسې وروړو دویمه وجہ ما کی صورت کې عاجزی د انبیاء علیهم السلام ذکر کړه چا وی عالم الغیب ندی نو دې صورت کې عاجزی دا نورو انبیاء علیہ السلام په بل انداز باندې عاجزی ذکر کړي دیو جنا ورپسې وروړو یا ما کی صورت کی فتوا ذکر کړه په هغه چا چا چې نیکان بندگان را مدد کړی دي نو دې صورت کې فتوا کوي په هغه چا باندې چا چې عیسی علیه صلوات و سلام را مدد کړی دی او ته الہ ویل دي دیو جنا ورپسې وروړو نورم ګڼ وجودي داول صورت عز المستفین د چون شو مخلوقات او عاجزی بیان نه او نفی د شرف دعا تقسیم د صورت خلاصه د صورت سوره مریم اعتبار د مضمون سره دوه حصے دي اوله حصہ د اول نه تر آیت نمبر 63 درې شپېتم آیت پورې ده او په دې کې عاجزي د انبياله مسالم ذکر کړي وګوره حضرت زکریا علی السلام الله ته دی محتاج عیسی علی السلام الله ته دی محتاج يحيی عليه السلام الله ته د محتاج ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام موسی عليه السلام بی بی مریم ټول الله ته دی محتاج ویمه ایسا د سلور شبیتم آیت نا واستمر لعبادته یو د دې الله عبادت وکا او صرف دې الله په عبادت باندې کلک شه زیادت د حروف دلالت گئی په زیادت د معنا نو صورت دوی سي دي اوله حصہ کې عاجزی د انبیاء علیهم السلام دویمه حصہ کې عاجزی د ملائکو ذکر کړي سرد صورت کې واقعیا د زکریا علیہ الصلات والسلام کاف یا عین صاد